وقال وان ارادوا الخروج لاعدوا له عده ګرانو مجاهدینو ملګرو د جهاد په سب کې داخلېدل او د جهاد میدان ته راتګ د دې فضایلو نه که موږ ورته سي دا ورونه خبر نه وي دلته نه راتله ځکه دلته مشکلات دي دلته سخت دي تکلیفونه دي واقعا تاسو ته د دې علم و چې جهاد څومره فضیلت لري او څومره اجر لري الله سره دې څومره مقام دی نو ځکه تاسو دې میدان ته رادنګلي دي او ځکه دې صف ته راغلست نو فضایل د جهاد امغه بس دی چې تاسو ته معلوم دي زه په یو ټکی کې صرف خلاصه کوم چې جهاد هغه تجارت دی چې د دې سوداګری د بل چا سره نه د رب العالمین سره ده په جهاد کې سودا د داسې څه ده چې هغه تر ټولو قیمتي دی سودا د سر ده سودا د وینې ده، سودا د ځان ده او د هغه چا سره ده چې هغه د ټول لو نه اوچت او ستر ذات دی چې هغه رب العالمین دی د ټولو مخلوقاتو خالق دی د ټولو مخلوقاتو مالک دی د ټولو پیدا کوونکی دی نو فقط د دغه تجارت په انتخاب باندې تاسو ته مبارکي در کوم الله رب العالمین دې موږ تاسو نه قبول کړي او رب العالمین دې موږ تاسو ته ثبات او استقامت نصیب په دغه رابطه مې آیات ویلی و چې الله رب العالمین د مؤمنان نه د هغې سرونه نفسونه او د هغې مالونه اخیستي دي چې د دې په بدل کې به جنت ورکوي نو د دې تجارت عوض هم ډېر قیمتي دی چې هغه جنت دی د الله رب العالمین محبت دی د الله رازداري ده هغه نتیجه هم قیمتي ده الله دې زموږ او ستاسې دغه راوتل داسې وګرځي چې هغه خپله نتیجه په لاسته راوړو چې هغه د الله رضا او د جنت حصول دی دویمه خبره دا ده چې د جهاد لپاره علامه یا د مؤمن او د منافق د بیلیدو یوه نښه هغه اعداد ښودل شوی مؤمن د منافق نه په څه بیلیږي د آیات کې دا واضحه نښه ده وان اراد الخروج لاعد له عدة جهاد دا د ایمان علامه ده نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې څوک مړ شه نه غذا کړې وي او نه په زړه کې راغلی وي اراده مو له نی کړی نو دا د منافقت په یوه شعبه کې مړ شو بل طرف ته الله رب العالمین فرمایي چې که د جهاد اراده چېرته څوک لري نو هغه به اعداد کوي دا آیات او حدیث یو بل سره تطبیق کړي نو داسې معنا لري چې جهاد یې نی کړی وي اراده هم نی راغلې په زړه کې هغه منافق دی او د منافقت په یوه شعبه کې به مري او چې اعداد یې نی کړی نو د هغې اراده نشته جهاد ته نو اعداد یا دغه مرحله چې موږ او تاسې په دې کې دا هغه مرحله ده چې موږ او تاسې د منافقت د قطار نه راوباسي د منافقت د صف نه راوباسي او د ایمان په صف کې داخلي والحمدلله علی ذلک چې الله رب العالمین موږ د ایمان صف ته را داخل کړي او د منافقت د صف نه ایستلي او دا هغه زمانه ده چې ټوله دنیا به د دوو خیمو لاندې راشي یوه خیمه د ایمان لا نفاق فيه ایمان به یې منافقت به پکې نه او دویمه خیمه به د خالص کفر وي نو چې په دې زمانه کې د نفاق د صف نه څوک راووته او د ایمان په صف کې داخل شه نو هغه ته د دغه انتخاب مبارک وي الله دې زموږ او ستاسې نه قبول کړي درېیمه خبره مې دا په زړه کې وه چې دغه اعداد یا دغه مرحله چې موږ او تاسې ورته راغلي دا د الله رب العالمین د طرف نه مامور بها ده دا مرحله الله رب العالمین فرمایي واعدو لهم د الله د دین دشمنانو په مقابل کې تیارې ونیسئ مستطعتم څومره چې ستاسې وسي ځینې خلک دا مستطعتم کلمه محدودیت دپاره سبب ګرځوي د اعداد پې محدود کوي چې ستا څونه وای وسو هغونه کوه نو نو دلته دا د اعداد را منحصر کړي را لنډې کړي بس زما دونه وس کېږي چې کلاشینکوف زده کړم دې نه مخکې مې وس نه کېږي یا مې د راکټ وس کېږي دې نه مخکې مې وس نه کېږي یا د شهري حرب المدن وس مې کېږي دا د جبال وس مې نه کېږي یا د جبال حرب الجبال وس مې کېږي دا د مدن مې نه کېږي دا مطلب نه دی مجاهد به اعداد کوي او د اعداد هرې مرحلې ته او هرې برخې ته به ځان رسوي داسې به نه چې د دې آیات نه استفادې سره دا د اعداد حدود رالنډ کې او راکمې کړي د مستطاعت مطلب دا دی چې تاسو تا کې څونه وس و دا وس به ټول په اعداد باندې مصرفې چې څونه وس او طاقت دی دا به ټول په اعداد مصرفې ځکه وروسته به جهاد را روان دی او جهاد چې را روان دی نو هغه جهاد معنا دا ده چې بذل بذل الطاقه او یا بذل الوسع فی مقاتله العدو د خپل وس ټول وس تمامول د دشمن په سره په جګړه کې نو چې هلته بیا ستا ټول وس په جګړه کې مصرفیږي نو دلته پیدا کې ټول وس مصرف کا چې بیا تا سره مکمل تیاری وي د دشمن په مقابل کې تا سره مکمل تیاری وي که په ښار ورځې چې د ښار قابل که په غره ورځې چې د غره قابل که درنه وسله مخې ته راځي چې د هغې استعداد لرې او که سپکه وسله مخې ته راځي چې د هغې استعداد لرې نو ما استطعتم او من قوه د قوت په باره کې حدیث کې تشریح راغلې ده چې د دې نه رمې مراد دی شتل د هرې وسلې استعمال او په هغې باندې شتل دې ته قوت ویلی کېږي او دې کې بدني طاقت هم داخل دی مصداقات یې ډېر دي نو اعدو لهم ما استطعتم من قوه د دښمن په مقابل کې چې څومره ستاسې وس وي همغومره تاسې اعداد وکړئ او استعداد حاصل کړئ د دې لپاره چې تاسې د دقه استعداد په واسطه باندې خپل دښمن ویروئ د الله دښمن ویروئ ترهبون به عدو الله و عدوکم د دې اعداد نتیجه څه شوه د اعداد نتیجه دوه شیان دي اول د دشمن ویرول دي که دښمن ویریږي کیدای شي د ویرې نه هغه میدان پریږدي، کیدای شي د ویرې نه اسلام ته راشي او بیا علی وجه البصیره په اسلام کې داخل شي او دویمه نتیجه د اعداد هغه د دښمن ماتول دي، دښمن ته ماتې ورکول دي، که ورسره مخ شولې فاما تثقفنهم فی الحرب که دې په میدان کې ګیر کړه نو ویې وژنه او فاقتلوهم حیث وجدتموهم حیث ثقفتموهم چې چېرته مندل بې وژنې نو د اعداد دویمه نتیجه دا ده چې جنګ او مقاتله او وژل کله حکم راځي چې قاتلوهم جګړه ورسره وکړي کله حکم راځي چې فقتلوهم وی وژني فرق دا دی چې که هغه نو راپورته شوی ته به پرې ورځي خو که هغه راپورته شي بیا به وژني قاتلو مقاتله بېل باب دی او قتل بېل باب دی دې کې فرق دی خو د اعداد قسمونه هم پېژندل پکار دي اعداد په دوه قسمه دی یو ظاهري اعداد دی چې موږ او تاسې هغه زده کوو، منډه زده کوو، سورلي زده کوو، د وسلې استعمال زده کوو، هدف ویشتنه زده کوو. دا ظاهري اعداد او استعداد دی، موږ او تاسې په دې باندې الحمدلله بوخت یو، په هغې باندې مو شروع کړې ده، مشغول یو. خو دویم قسم اعداد هغه حکمي او باطني اعداد دی چې دا د دې سره یو برابر اهمیت لري، څومره چې دا ظاهري اعداد مهم دی. نو دومره دغه حکمي اعداد دا مهم دی د مسلمان مجاهد دپاره ځکه چې موږ او تاسې همېشه دپاره چې دښمن ته ماتې ورکړې ده نو دا ماتې موږ په معنوي قوت باندې ورکړې ده په ظاهري قوت باندې ډېر کرت اسلامي پوجونه اسلامي قوتونه اسلامي حرکتونه کامیاب شوي نه دي همیشه دپاره چې مسلمانانو بری او فتح لاسته راوړې ده دا یې په معنوي قوت باندې راوړې ده نو په معنوي قوت کې زما ذهن کې درې خبرې اوس راځي په دې باندې انشاءالله بیا تفصیلي بحثونه کوو یو معنوي قوت هغه د الله رب العالمین سره د تعلق جوړول دی او تقوا د الله نه ویره ده چې موږ او تاسې د دې سره سره چې دلته د وسلې زده کړه کوو اعمال زده کوو عبادات زده کوو الله سره د تعلق جوړولو اسباب زده کوو الله رب العالمین سره خپلې اړیکې جوړې کوو او د دې لپاره د شپې الله ته ودرېږو د ورځې ودرېږو توجه برابره کړو نو یوه دا خبره نبی علیه صلات وسلام تقوا ته د ټولو کارونو سر ویلی دی همدغه تقوا باندې به زموږ جهاد کامیابیږي په همدې تقوا به زموږ جهاد قبلیږي په همدې تقوا زموږ او ستاسې دعوت اثر پیدا کوي په همدې تقوا باندې زموږ او ستاسې دعوت قبلیږي الله ته همداسې ټول اعمال تقوا پورې تړلي دي د نبی علیه صلات وسلام هره خطبه کې چې وروسته به هره موضوع تقوا باندې امر پکې و په هر مجلس کې کله به چې صحابي تی پوښتنه وکړله غوښتنه به ته وکړه چې یا رسول الله ما ته وصیت وکړه د نبی له صلوات و سلام عام وصیتونه په تقوا باندې نو د اعمالو زده کړه او د الله رب العالمین سره تعلق جوړول او د الله نه ویره دا یو اعداد دی چې په دې دورو کې موږ تاسو باید د ظاهري اعداد سره د معنوي اعداد مو دویمه خبره هغه اطاعت دی اطاعت نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ خطبه وویله ډېره جالبه خطبه د صحابه وایي چې زموږ سترګو کې د هغې د وجې نه اوښکې راغلې نو وایي کله چې نبی علیه السلام خطبې نه فارغ شو نو موږ ورته وویله چې یا رسول الله کأن هذه موعظة مودع دا خو داسې خطبه دې وکړه لکه ته چې موږ نه رخصتي اخلې رخصتۍ په وخت کې بیا وصیت ضروري نو فاوصنا موږ ته څه وصیت وکړه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وصیت وکړه اوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعه زه تاسو ته په تقوا باندې امر کوم، وصیت کوم، او په غوږ ایښودلو، په امر منلو باندې، طاعت باندې تاسو ته امر کوم. د امیر اطاعت، د اولوالامر اطاعت قرآن کې پرې امر شوی دی، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، د الله اطاعت وکړئ، د الله د رسول اطاعت وکړئ، و اولی الامر منکم او د خپلو آمرینو، دلته چې څوک مقرر دی، په معسکر کې مقرر دی، په سنګر کې مقرر دی، په مرکز کې مقرر دی، که عمومي آمرین او مسؤلین دي، نو د دې ټولو اطاعت، که په سفر کې یو امیر مقرر شو، نو دا امیر د خلیفه هم استازی ګڼل کېږي او د هغه په شان اطاعت د ده هم په کار وي. که چېرته موږ او تاسې دلته په معسکر کې یو امیر لرو، د دې امیر د امر نه موږ سرغړونه وکړو، دا مستقیماً د خلیفة المسلمین د امر نه سرغړونه ده. او د خلیفة المسلمین د امر نه سرغړونه دا مستقیما د رب العالمین د امر نه سرغړونه ده، ځکه چې دې باندې رب العالمین امر کړی دی چې اولی الامر منکم، د خپلو امرینو، د خلفاو، د هغې به اطاعت کوئ. نو اطاعت ډېره مهمه خبره ده. نو دا دې باندې ځان عادت کړو، موږ دلته څنګه چې وسله زده کوو، داسې اطاعت چل زده کړو، ځکه دا ډېره د اسانه مرحله ده، سبا له سخت مراحل راځي. سخت مراحل نو په چې دلته مونږ په تاعت باندې عادت نه شو تاعت زده نه کړو نو بیا به هلته په هغه سختو مراحلو کې چې مخې ته دښمن را روان او دلته مونږ د امر سره مخ کېږو بیا به هلته څنګه اطاعت وکړو نو دلته اطاعت زده کوي او دریم قرآن کریم کې امر دی خذو حذرکم احتیاط احتیاط زده کوي دا هم یو اعداد دی خذو حذرکم عام مفسرین معنا کوي چې احتیاط وکړي احتیاط ویریږئ مه لیکن احتیاط وکړئ امنیتي تدابیر زموږ په دین کې شته نبی علیه الصلوة والسلام په هجرت کې څومره تدابیر په کار اچولي وو په کومه لار تللی وو څنګه تللی وو کوم څنګه لارې انتخاب کړې وه هلته کور کې څنګه ترتیب نیولی وو دا په سیرت کې تاسې اورئ نو بیا د مدینه کې نبی علیه الصلوة والسلام کوم وضعیت اختیار کړی وو په جهادونو کې په هجرتونو کې په دې ټولو کې چې د نبي علیه الصلوة والسلام څنګه طریقه وه امنیتي تدابیر هغې په کار باندې اچولي دي نو موږ او تاسې باید امنیتي تدابیر دا په دې باندې هم ځان عادت کړو چې په هر ځای کې موږ امنیتي واوسېږو ځان تمپي کړي خپل امنیت تمپي کړي د خپل ملګري امنیت تمپي کړي د بار نه راتلونکو مشکلاتو تمپي کړي چې داسې مشکل داخل نه شي منځ ته چې هغه مشکل زموږ لپاره د یو غټې ماتې سبب وګرځي. او دا به ييره نه يي ليکن دا به د الله په حکم باندې عمل يي چې خذو حذرکم احتياط وکړئ او دغه ټولو خبرو د پاره صبر زده کول غواړي چې موږ او تاسې همدلته صبر زده کړو صبر حوصله او په دې اعداد کې د صبر متعلق ځنې مراحل چې استادان به تاسې سره طی کوي چې هغه به تاسې ته صبر زده کوي کله به د استاد نه سختي وینئ کله لفظي سختي کله عملي سختي نو دا به تاسې په ځان باندې بوج نه ګڼئ دا به ستاسې د اعداد یوه برخه وي په بې حوصلې کېږئ به نه په تنګېږئ به نه دا به د اعداد برخه وي الله رب العالمین موږ او تاسو ته صبر استقامت ثبات او ټول هغه صفات نصیب کړي چې په یو مجاهد کې وي الله رب العالمین دې موږ او تاسې واقعا د هغه مجاهدینو د جملې نه وګرځوي کومو مجاهدینو ته چې د صحابو د پنځوسو کسانو اجر رب العالمین ورکوي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر